چې دا الله د دین د پاره مال خرج کړي مال لګوي په دین قرباني وکړي نو په دې حصہ کې بیان د دیو چې د الله د رضا د پاره مال خرج کړي بل بل پیغمبرم منو چې او د الله د طرف نه را لګل شوی رسول او استاد او برحق پیغمبر دی دا منو چې کتابم رښتینی دی الله را لګل دی دین سپاره قران دی دام منو قیامتم منو او چې اورز برازي هواي کې به حساب او کتاب کوي دا منو چې جهاد دې د کفارو سره او دا منو چې خیراتونه خکار دې مال لګول د الله په دین باندې خکار دې خو عملی زندگی په دې کې ډېر ګرانه ده بیا مال لګول د الله د دین لپاره چې څوک خرچ نه کوي خیرات نه کوي د الله د دین د سربلندۍ لپاره ما د دې لپاره ولګوا چې د کفار زور ختم شي د کفار زور مات شي او د مسلمانانو روح قائم شي د الله غدین خلق ته ملاو شي ورسیږي خلق پوشي په دې باندې مال لګول دا د قران یوي سوا څوک چې دا نه مني د سن قران نه مني مم په دې کورونو باندې قران د دې مثالونه بیان کړی دي کفار علم دي تنظیمونه جوړي فلاحي کارونه کوي یا په یو شکل کې بل په بل شکل کې تنظیمونه دي د غرباو سره احسان نه کوي هغه ملکونو سره احسان نه کوي چې کمزوري هغه باندې ظلم او زیاته کیږي هغه باندې مال لګي چې دا خلق ظلم کم شي دا غي د پاره سوره سرمایه هغه لګي خو کله مسلمان د الله د کتاب د رسولو لپاره د الله د دین عام کولو د پاره د کفارو د زور د ناکار خلقو د زور کمولو د پاره او د الله دین عام کولو د پاره شي نو بیا مسلمان داغه د پاره تیار نه دی حالات کې دا کفار سرمایا ډېر لګي خو په کار هغه ته نه راځي ځکه اصل عقیده دا هغه خراب وا نو دا هغه عمل د الله دربار کې قبول نه دی او د مسلمانانو چې ځان ته وي زما عقیدم صحیح ده عملم صحیح دی خو بیا مال لګول په غیبانې هغه ته ډېر ګران ښکاری او باز خلک کوی یرا خیراتونه نه مني پمغ یو دا الزام لګی چې خیرات نه مني زداغي یو سو نشان دی یو سو دلائل خیم د قران کریم نه هو یو هغه رسمي خیراتونه رواجی سيزونه اخو قران هم نه مني او پیغمبرم نه مني بلکې پیغمبر الټه پاغیرت کوي قران کریم الټه پاغه ردونه کوي لکه یو آیت ما چې دا غینه ولستو هغه خیرات چې هغه په سبات شو هغه سبات نه کوي هغه ریا کوي اذان خودل کوي یا ساته د داس خیراتونو زه ثواب نه ملاویږي قران وایي الګ فلانی وی فلانی زینو کې مال څه کړل کو مچ هغه زمانوم نکیږي هغه دې سره مال لو هغه دې کې مال اولګوا چې زما تذکرہ پکې کیږي بوټ اولګي دا بوټونه لګیدلې په دې بوټونو څنګه خرچي کیږي الګ بس پرېږي چې سچا د پاره دې کړی دی په جمعه د بورډ لګیدلې دومره خرچ فلانی وکړه پنالې په بورډ لګیدلې دومره خرچ فلانی وکړه خرچی دیو کی دا د قوم سرمایه ده دا بکه ستا انتخاب دی خلکو کړی دی سيزونو د پاره دارنګي قران وای والله غنی حلیم په جمعات به بورډ لیکلې دا د فلانو جمعات ته په دې دورو دورو خرچه فلانو کړی ها دورو دورو په یو ځای په بل ځای نه نه نه بس چا کړی چا په کړی پتن لګینو تا به حق کړی پته نه لګي الګا دا ماشین دی جمعه ته چا راوړ پس پته نه لګي چا به راوړ خسرې چی ولدا ما کې خو بده دې زما تذکرہ مکه خو خلک مشتا بعد وي دا ګور هسه نه مني ما خو لا دا وکړه وګوره پکې مې راوړ سره پکې جمعه کې نو وګوره بل مې راوړ دا مې وکړ نه نه دا مکه وروړ ما ټول غازیان له پیسې ورکړې دوله مجاهدین نه ماسله هوا غسته دوله میوله بسترې واغسته یا تا د چا د پاره کړی دی یو یو جمعه ته لوډ سپیکر راغسته و چې زه درس پکېږي څنګه ثواب کېږي سالم میاش یونی ماغه پاغه لوډ سپیکر باندې درس وکړ ډیر حق پر سالم دا الله د رضا لپاره درس ختم شو ختم شو زی ته وی بچی ورشه لوډ سپیکر ته راکوس کا وی ولی ویل لوډ سپیکر ما راوړل خو مخه زما نوم خو پښه وی کړ زما یو زن نوم نه دی غسته چې دا فلانی بابا راوړل فلانی کاکا راوړل دا څنګه ما دې لپاره خو نو وغسته چې ته زما کم سے کم چې زما نوم خو یو ځل غسته وی په لوډ سپیکر باندې چې دا فلانی بابا فلانی کاکا دا لوډ سپیکر منګلا غسته دی نو لا لو سپیکر هم دې ده په نو هغه ته به زما تذکرہ مکاو تذکرہ به زما و نشو لو سپیکر را کوش کا اگر هغه هغه عالم ډېر حق پر سالمو دیندارو ویل کسره راغلی ویجی پلان به وچ د لو سپیکر ته راوړه ویولې بچي وی پلار مې وی چې د سپیکر خو مې اغسته ما او جناب کې مولوی سي نوم واخلي زما تذکره و نکړه زما نوم یې وانه غسته ده نو د سپیکر ته راو هغه ته کما ته پته وي خدای ګواله کستا د سپیکر باندې ما صرف الحمدلله ویلې وی اته وی شابه کته نه کو جزي کوزو سپیکر د سپیکر له کوس کو دا غاړي ګل واجه په مخه ریخه بیا چې دی خواونه کو بیا یې سو وخت پس پلار راغې ویجز په شم ته خپه شوې پیسې وځه سړیا پیسې یو ځاته گزار کړو دا چې خلکو ته پیسې ورلګوم په جمعهتونو په مدرسو باندې تا دا خلکو چې قران داغي بیان نکړي دي او شه فمثلو کمثل صفوان ما ډیر اوریدلې دي وې دې جمعات کې زموږ استاد څه تذکرہ نه کوي مې زموږ د استادانو مشن موږ ته مخه تلې قران مشن موږ ته مخه تلې په کال چې دا کال اخر کې دا لیکلې چې فلانی دا شعر وړي دي فلانی د سیبدار وړي دي فلانی کاکا دار وړي دي الکه تا د در پاره کړی کته دا غره پاره کړی خو کداغه د پاره د کړی دی هغه پوه دی کنه او کته د چا د پاره کړی بس ټیک دی حساب چې کړی خرج کړي هغه ته واپس والا او دوله مې د کړی ز خپل حساب غواړم دا د مخلوق ها دا د مخلوق حالت ته الله غ نظام چلی خپل کورونه خپل اداري د دین په هر طریقه د ټول الله خساتي بس د خو کم او د بدو اعمالو چابلې ډېر درون دی به ډېر پریشان شي امام ابن قیم فضل العلم والعلماء کې ذکر کړي اب ډېر پریشان شي چې ما هډېر عمل کړو خو زما عمل خو غالبا چې قبول شوی نه دی ما خو په لکونو زکاتونه وکړو په لکونو جمعاتونه خیراتونه میکړو اوس ما ته سملاو نشو او خو مخلص به خنیګ یو بنده به د تعالی خی بیا با د پریشان شي نو د وریز د غلوس کې پشان یو سیز براول شي او د د نیکو اعمالو په چابلی کې بکی خود لشي په غیر د وینا نه هغه ته قتل او هغه پوره کول بغیر د خلکو د وینا نه زړی هغه پوره پیوستو نو یو په هغه سره را وستل شي او په ارز سور د لاندې به ودرېږي ځکه جمعات یو قسم داسې یو چیز دی یو وی دی ویو کی بل وی دی ویو کی کور کې ار یو مړه نه دی ورته کزا خرچوا د زنانم به شي داسې ټیک کې کوچ راځم ارس برابرې اګه به تاسو نه کو او جمعات والا استاد ته او په جلا شو نو الله وی هغه چې زما د يرینا د عذابونو نه زما د عذابونو د سترګونو کې توی شوی وی دا غد سترګونه زړې خپ شو زما د وجنا زما په عذابونو نو هغه سره بمرا واستلې شي او د عرض د سوري د لاندې به اوساتلې شي الله دې موږ دا غي نه وګرځي دا هم ډېر ګران کار دی الله دې آسان کړي نو دا غي انسان بم الله وې د عرش د سورۃ الان دې او ساتما نن سبا هم موږ دعوت ورکو موبایل دی فیسبوک دی نیټونه دی او کولاو کو مزه پیاسلو تاسو زمون خیراتونو ګور یا د بدلو دي یا د نمایش او د خود دي او خو قائد بګلاو دي الله دې موږ معاف کړي او چې قائد سمې نو بیا دنه الله دې زمون خیراتونه په سي طریقه باندې ولګي بهرحال بیان په دې کاو چې د الله د دین لپاره مال خرج کول ډېر لوی ثواب دی قران کله وی لست رجب اور کوما کله وی غیر بور کوما ډېر بور کوم کم ځای کې جوړيږي ارزه کې د دین رفای کارونه کیږي نو ځان له پکې څه پیدا کا دا مو ازو پکې لا کور کو وای وس دل کې لا پکې ورکه زما ورکم ورکول ورکول ګره دا امید نه ساته چې ور بکم نه نه مکه سره اتبلیغانو خبره ها نغد اراده خدار چي ور بکم کمالدار شم یره که زما دا بلی دی وي دام توبه ذکر کوي